الرحيم ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق مخکې مونږ ویلو چې د آخرت د عذابونو نه د بچ کېدو درې کس درې ذرایع دي یو دا دی چې د الله سره شرک مکوي دویم دا دی چې احسان کوي خلکو سره ښېګړې کوي او دریمه دا دی چې ولا تظلمو د خلکو سره ظلم مکوي او بیا د ظلم یو څو قسمونه بیانوي څه پنځه یا شپږ قسمه ظلم بیانوي دا مکوي دا مکوي دا مکوي اول ظلم دا دی چې د خپلو بچو سره ظلم مکوي داسې مه کوئ چې خپل بچی راوالي او ولالی کې او مړی کې او بیا په دې وجه دغه کې چې دله به ډوډۍ څوک ورکوي دله به سبا کور څوک ورکوي دا مه کوئ نو الله وی ولا تقتلو تاسو مه قتلوئ اولادکم خپل اولاد ولا تقتلو تاسو مه قتلوئ اولادکم خپل اولاد خشیت املاق د یری د فقر او د غریبین عبد الله ابن مسعود سی وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې حضرت په ګناهونو کې کومه ګناه ډیره غټه ده نو هغه راته وی چې غټه ګناه ده چې ته الله د پر شریک ثابت کی حال لا دې چې پیدا کړی چای الله وی ما ورته وی حضرت د دې پسې بیا بل لوی ګناه کوم یو ده وی راته وی وی چې دویمه ګناه دا ده چې خپل بچی راوالی او قتلې اوس دغه بچی چې ځان ب... چې ځان بچکی په مور او پلار بچکی د پورې لاسونه تودی او پلار او مور راپاسی په خپل قتلې نو دا لوی ظلم دی او بیا د څه د وجې نه قتلی چې دا به بیا خوري څه وی بیا مې ورته ووی چې بل ظلم کم یو دی وی ما ته وی چې بله عظیمه ګونه هغه دا ده چې د خپل ګاونډي د ښځې سره بدکاري وکړي اوس که د پردو ښځو سره بدکاري وکړي نو خو بدکاري شوه خو چې د ګاونډي د ښځې سره بدکاري کوي نو دا یو طرف ته بدکاري شو او بل ظلم شو ځکه چې ګاونډي په ګاونډي باندې ادباري مونږ به چې واړو زمیدار به چرته بتلل اواز به او کپلانیا زه په خور ته زم زما کور ته ګوره دا به او بیا به پیاده تلل نو دغه د ګاونډي په ګاونډي ادباري او ته لاړ شې په ادبار کې چې نو دغه سره سوګي به ادباري وکي قرآن مجید کې دوه قسم الفاظ راځي ښا نحنو نرزقهم دا بچی مخکې کړو منګه رزق ورکو اغوی ته و ایاکم تاسو له بل ځای کې داسې راځي نحنو نرزقکم و ایاهم د هغې وجه دا ده چې د کافرو مختلف سوجونه وو یو سوچ دا و چې که دا بچي مې غټ شي نو بیا به ما سره په درسخان باندې کینی نو زما ډوډۍ به کمه شي زه به بیا غریب شمه دوی له به زه بیا د کم ځای نه شي نه راوړم دا بچي به چې قتلول د دې وجې نه به قتلول چې بیا به زه غریب شم ما ته به مشکلات پیښ شي زه به بیا د کم ځای نه خوراک کوم نو الله د دې سوچ د ختمولو لپاره داسې وایي چې نه نحنو نرزقکم تاسو له رزق زه در کوم د رزق غم مه کوه و ایاهم دوی له دویم سوچ دا و چې که دا بچي زما یي زه به سبا مړ شم نو دوی به څه خوري دا به غریبانانی سروالي بروالي به ګرځي نو الله د دې سوچ د ختمولو د پاره داسې وی چې نحنو نرزقهم د بچو غم مکوه موږ به دوی له رزق ورکو و ایاکم او تاسو له ان قتلهم یقینا قتل د خپل بچو کان خطئا کبیره هغه د ګناه غټه ان قتلهم یقینا قتل د خپل بچو کان خطئا کبیره هغه د ګناه غټه دا بزرگان ندی دی وی که ظاهری قتلی ام گناه کبیره ده او که معنوی قتلی دام گناه کبیره ده د خپلو بچو قتلول دا ډیره لوی گناه ده ما وی ظاهری قتل چاړه و پس راوالی او مړی کی ټوپک و پس راوالی مړی کی کوی ته وغورځي او یو معنوي قتل دی معنوي قتل دا دی چې همدغه سي سنډی لوی کې او دینی تربیت دغه ونه کې د قران مجید نه خبر نه کې د حدیثو نه خبر نه کې د جون د تیرېدو نه خبر نه کې نو که جوسه د جوسه ژوندې د خو معنوي په حقیقت کې هغه مړ دی نو ها دویمه دغه دا د ظلم الکه د زنا نه ځان بچ کوي ښه زنا ډېره غټه بېحیایي ده او دا زنا چې دی نو دا یو ډېره بده لار ده په دې لار چې څوک روان یي که نه نو دا ډېره بده لار ده ولا تقربو زنا تاسو مه نږدې کېږئ زنا ته ولا تقربو زنا تاسو مه نږدې کېږئ زنا ته دسې نه وایي زنا مه کوئ چې زنا مه کوئ نه زنا ته نږدې کېږئ مه مطلب دا دی د زنا دپاره چې کوم اسباب وي هغه اسبابو ته مو نږدې کېږئ د زنا اسباب څه دي چې پردی ښځه باندې سترګې ولګوي د دې وجې نه پردو ښځو ته مه ګوره اول چې لاره جوړیږي نو دا چې وګوري د زنا اسباب څه دي ښځو سره پردو ښځو سره خبرې وکړي پردو ښځو سره دغه مه کوه خبرې د زنا اسباب دا دي پردی ښځې ته تو خاندي او هغه تا ته وخاندي پردی ښځې سره چې د ضرورت مثلا تاسو زه په سفر باندې عمرې لځه حج لځه ځنې ملکونو کې داسي چې هلته کې ناس ته خزي مجبوري وي نو تاسو سره خبره بس غوسه کوي او نه خ یا بل داسې خندون کې دغه مکوي خبري داسې ګپونه شپونه دا وسره مده کوي پردو خزو سره تخفه لیګل را لیګل دا مکوي چې ته د هغې نه تحفې قبلې او تا هغې له لېږې دا ټول اسباب د زنا دي ولا تقربو الزنا تاسو مه نږدې کېږئ زنا ته انه یقینا دا زنا چې ده کان فاحشة دا ده بهیایي دا ده بهیایي نو لکه بهیایي نه ده چې ته خپل پرتوغاښ هغې ته کولاو کې او هغه خپل پرتوغاښ تا ته کولاو کې نو د دې نه غټه بهیایي نورې چېرته ده نو یقینا دا چې دی کان فاحشتن دا د بی حیاي وساء سبیل او دا ډیره بدلار ده دا پکه ملار چې ماما روانه دا ډیره بدلار ده ولی پدې کې په پردي شینو باندې قبضې دي الکه ته چې نن د دې پلانې سره د زنا کې دغه د زنا ځای د چا دی دا خو د خپل خاوند دی دا حیا او عزت د چا دی د خاوند یا جینې سره دغه کې نو دا حیا او خاوند د مور او پلار عزت دی د دې جینې او ته زه په دغه ځای قبضه کې د چا په شی باندې قبضه کول دا جایز دی نه دویمه دا دی چې لکه په دې کې نسبونه خرابېږي ښځه به د یو کورنۍ وي ته به ورسره زنا وکړې د دې نه به بچي وشي ستا خاندان لاړ په ده باندې ننوته خلک وایي دا پلانې خاندان دی پلانې خاندان نه د هغه چېرته دا خو سره تا زنا کړې وه نو په دې کې نسبونه ګډوډ کېږي او بل دا دی چې په دې زنا د وجې چې دونه مفاسد په دنیا کې راځي فسادونه نو هغه د زنا د وجې نه راځي جنگ جګړې ته چې د چا سړي سره د چا ښځې سره زنا وکړي نو به دې پرېږدي یا ته د یو چا ښځې سره زنا کې نه خو د سره مفت نه کوي که نه پیسې به نه غواړي پیسې به چېرته وي خو یا به غلا کوي یا به ډاکې کوي پیدا کوي به وساء سبیلا دا ډېره بده لاره ده نو یو خپل بچي مه قتلوئ دویم دا دی زنا ته منځدې کېږي او دریم دا دی ولا تقتل النفس التي تاسو مقتلوي هغه نفس حرم الله چې حرام کړی وي الله قتلول داغي الا بالحق مگر په حق الکه د قتل نزان بچ کوي خاص کر د مسلمان د قتل نه د مسلمان قتل عظیمه ګناه ده عظیمه ډیره لویه ګناه ده وی دا ټوله دنیا چې راوالی تاسو مشکات کې ویلو او لوټې لاړې کې ټوله روانه کې الله په دونه نه خفه کیږي لکه د یو مسلمان قتل چې په ناحقه باندې وکړي پناهګه یو حدیث کې تاسو ویلو چې کم سړی د بل سړی سره د مسلمان په قتل کې په نیمه کلمه کې امداد وکړو مثلا ته بل سړی ته وې غونډه کلمه خدا ده کنه ریاض چې اقتل نغې کا قتل کا مده کا خودنا اقتلو نوی نیمه کلمه ده اق ورا اقتل سلور ټکی دی کنه اق نور چپ شوی چا چې د بل سړی سره د مسلمان په قتل کې په نیمه کلمه امداد وکړو پرز د قیامت چې دی د پاسی د قبر نه په دې ټنډه به د یو بورډ لګیدلی آیس من رحمت الله دا سړی د الله د رحمت نه امید دی نو چې دې سړی سره دا معاملې چې نو چې سړی په خپل قتل کړي خدای خبر چا بسی خا نو ولا تقتل النفس التي تاسو مقتلوي هغه نفس حرم الله چې حرام کړی وي الله قتلول داغه ها په یو صورت کې کوي الا بالحق مگر په حق که حق د قتل راغي به قتلوي لکه مثلا حدیث کې راځي یو سړی شادي شوده دی واده کړی دی او دی بیا لاړه زنا یې وکړه او زنا پې ثابته شوه نو د ده قتل اوس دی جایز دی خو ګورې دا موت اله نه دی ښه چې هر سړی دی دا کوي دا د الله حق دی عام خلک دا نشي کولی چې د زنا بدل د دی اخلي دا به حکومت اخلي حکومت لو دا جایز دی چې دا قتل کی او د قتل صورت دا دی سنگسار به کی په کانو به ولي شادي شوده سړی دی او زنه وکړه او د شریعت مطابق په د زنا ثابت شو دا دغه دی دویم صورت دا دی چې په ناحقه قصدن څوک مړ کی او قصاصا د دنه قصاص اخلي بدل نو دا جایز دی او دریم صورت دا دی چې مسلمان دی خدای دې نه کې دی مرتد شو نو د مرتد قتل دا بیا څه دی جایز دی ومن قتل مظلوما او هغه څوک چې هغه قتل کړی شو مظلوما په داسې حال کې چې د هغه سره ظلم شوی و په ناحقه باندې یو سړی قتل شو فقد جعلنا لولیه من ګرځولی دی د پاره د وارث دغه فقد جعلنا قران مجید وای منګه ګرځولې دی لولیه د پاره د وارث دا غو سلطانن غلبا داغه د پاره شریعت غلبا ورکړی د چلکه پاسه او د خپل مړی که بدل اخلي نو واله فقد جعلنا یقینا من ګرځول دی لولیه د پاره د وارث داغه سلطانن غلبا ټیک دی ماما تاله خو شریعت اختیار درک چې زه د خپل بابا بدل والا خو بدل بسنګ اخلي فلا یصرف نو دا وارث دې دې زیاتې نه کوي فل قتل په قتل کې فلا یصرف دا د مړي وارث دا دې زیاتې نه کوي فل قتل په قتل کې زیاتې په قتل کې دا دی چې مړې دې یو سړی کړی دی او ته زه داغه په ځای بل وجنې مړې دې زید کړی دی زید او ته پاسې داغه رور عمر وجنې نو لکه دا خو زیاتې دي نو ولې دا مړې عمر کړی دی مړې دې زید کړی دی او ته پاسې داغه زوی عمر دغه کې قتل دا زیاتې دي شریعت تا ته بیا دا اجازه نه درکوي اجازه یې درکړې ده خو د خپل قاتل دا نه چې د قاتل په ځای باندې غیر قاتل وجنې دا دغه نه دقسې عربو هم داسې کو پښتانه هم داسې کوي وي والله چې په یو مړي باندې درې وکم هلکه سړی دی یو سړی وجلی دی او ته زه درې او څلور پې وجنې نو دا د کم ځای نه دي دا تاله اجازه نشته یا مثلا دا دا مصرف دی شریعت تا ته اجازه درکړې ده خو صرف د قتل ښه نورې به لانجې نه کې چې سړی مړ کې او بیا د مړي بې عزتي وکړي ځینې خلک بیا وسوځوي ځینې خلک ته غوږونه پرې کړي پوزه ته پرې کړي نوره بې عزتي وکړي نه نه نه تا ته د اجازه نشته صرف بدل والا سړی مړ که بس فلا یسرب دې دې اسراف نه کوي زیاتې دې نه کوي فی القتل په قتل کې انه یقینا دا کس چې دې کان منصورا د د به امداد کولی شي انه یقینا دا کس څوک کدی انه کې ضمیر دې مړی تراجه کې هم سیدا الکه په دا نه حق چې دا مړی وشو نو دا مړی چې دې کان منصورا د د به امداد کولی شي قوم بم را پاسی حکومت بم را پاسی او د مړی به امدادو کی د مړی امداد دا دی چې بدل به والی یا انه کی زمیر راجی کې د مړی وارث ته دا د مړی وارث چې دی د به امداد کولی شي الکه داسې چلو کې چې د چا مړی شوی وي او هغه غریب او ایزه دغه بدل علم نو اسلامی معاشره دا ده چې دا خلک وسره پاسي دا علاقه مسلمانان وسره پاسي او د دم لاتړو کې نصرتو کې او هغه سړی وسره ملکی حکومت وسره امدادو کې یاد خیال لري یا انه کان منصور دا مطلب دی ته قصاص صالح خو په قصاص کې زیاتې کې مثلا تا د یو سړی په ځای دوه وجنې یا مثلا سړی وجنې خو بیا نور بیزتی کې نه دا به نه کې انه کان منصور دا د به امداد کولی شي الله به تانه د بدل لي دا شو ظلم ولا تقربو مال الیتیم تاسو منځ دې کېږي مال له یتیم ته الکه د یتیم مال ته منځ دې کېږي یو سړی د ماشوم دی نابالغه او داغه باباجی مړ شو د یتیم مال ته چې ګورې نږدې نشي خوراک سکه ورنږدې کېږي ما وی ایمان دی ته وی چې د یتیم مال ته به د جهنم په د اور په نظر ګوري دا د یتیم مال کما په ناحقه اوخوړ دا د جهنم دغه دی اور دی ولا تقربو منځلې کېږي مال الیتیم مال د یتیم ته په اس طریقه مو ورنځلې کېږي الا بالتی مگر په هغه طریقه هي احسنو چې هغه ښکلې طریقه مثلا د یتیم غوا ته ګیا شي خیر دی واچوه ورته دا مه وایه چې قرآن وایي چې مه نږدې کېږي د یتیم جوار دی او هغه تږي دي اوبه وله ورکړې خیر دی اوله اوبه کې دا صدقه دی د یتیم غوا ده هغې له شلي نه شي ته وله راوله شي او هغه شوده وله کې دی هغه وله خرڅ کې دا جایز دی مګر په هغه طریقه چې هغه ښکلي وي ما وی د یتیم مال مړه سبه درته ویم خو چې د یتیم مال چې په هر طریقه خوري او تا ته شریعت اجازه دا غي نه کړي نو دا د یتیم مال نه دی یو ځای کې تاسو ویلي دا د جهنم اور دی خټه کې چولې د دې وجه نه ښکلې طریقه دا ده چې رور د مثلا مړ شو او داغه بچی پاتې شو د دې بچو تا سره حق دی که نه دی فورا دا مال راواله فورا او تقسیم کا ریرونو ته وای دا مال ستا او دا زمونږه فورا تقسیم کا یا داسې کار کوه که تقسیمې نه موقع نی نو حساب کوه حساب تاسو څو کسه یې لس کسه یې یتیمانان څو دي پنځه دي نو چې د کور خرچه کوي نو چې زر روپۍ ولګېدې مثلا دغه دی د نو دغه کوي نیمه یعنی په دغه کې نیمه دی او یو نیم زر ولګې دی نو زر تی حساب او 1500 د دې حساب و تر دې پورې مسله ده خپکیږي ما مسله دا غ اوره پاغي عمل کوي دا نه چې ها سړی مړ شو او د مړی نابالغ ماشومان بچی دي دوستانو د مشترک مال نه خیرات مکوي ګوري ښه عظیمه ګناه ده بابا پس خیرات وکا د خپل مال نه وکا د خپل حصې نه وکا ځکه چې هلته کې په دې څه کې د یتیم دغه شته که نشته او د یتیم مال تا ته چا ویلي چې دغه د طرف نه ته دغه کوه خیرات کوه که هغوی درته اجازه هم وکړي چې کاکا خیرات وکړم د اجازه صحیح نه ده نو ګوره وی خوراک سکه نږدې کېږي ما حتی تر دې پورې یبلغ اشده چې هغه ورسیږي خپل ځوانې ته او چې ځوانې ته ورسېد نو ریاضه بیا یتیم پاتې شو بیا خو یتیم نشو کنه ځوان شو بله مسله الکه بې وفایي مه کوې ښه چا سره وعده کړې ده چې خیر سره داسې به کوو هغه تا باندې اعتماد کړی دی او ته بیا ورپاسې او د هغه سره بې وفایي وکړې نو دا مه کوئ و اوفو تاسو وفا وکړئ پوروالې وکړئ بالعهد په واده چا سره دې واده کړې ده په هغه واده باندې وفا او پوروالې وکړئ دا دی که چا سره دی واده کړی و او هغه واده د شریعت خلاف و نو بیا زمواري دا ده چې جواب ورولېږه هلکه ما او تا واده کړی و خو ګورې هغه د شریعت خلاف ده هغه بس ماته شوه نو جواب ورولېږه ان العهد یقینا واده چې ده کانه مسئوله د هغې نه به سوال کولی شي تا چې د پلاني سره معاهده کړې وه هغه د سر ته رسولې وه که نه بله مسله و اوفو الکیله او پوره ورکوي پیمانه الکه په ناب کې او په تول کې پوره والی کوي ښه و اوفو الکیله پوره ورکوي پیمانه اذا کلتم چې کله تاسو پیمانه کوي چاته شي دکاندار ماما دی تا وسره خبره وکړه چې ماما لس کاسې غنم راکا یا لس کاسې اوړه راکا یوه کاسه پسو تاسو قیمت ولګو دا پیمانه چې دی نو دا اوس پوره پوره ورکوه دا نه چې سر تي ووهې کاسه ډکه کې نو سر تي ووهې کمې کې بیا وله ورکې نه پوره ورکوي پیمانه اذا کلتم چې کله تاسو پیمانه کوي شي د قصې چې د تول شي وي د تول نو ګوري په تول کې ډیر خیال کوي وزنو او تول اوکه تول کوي بالقسطاس المستقیم پاغه تل نیغه باندې چې تول کوي نو په صحیح دغه باندې کوي تل باندې چې هغه کې هم کمی رانی شي قسطاس تل ته وایي دا به خیر سره تاسو ته په بخاری کې راشي چې دا قسطاس ټکی چې دی دا عربي دی او که دا عجمی دی امام مجاهد نوم خو موریدلی دی هغه وایي دا چې دی نو لفظ رومیون دا عجمی لفظ دی او دا د روم والا دی رومیان چې دی نو تلی ته قسطاس وایي خو دا لفظ عجمی راغلی دی او بیا پې الف لام داخل شوي دي او د دا عربی چې څه احکام دي هغه پې داخل شوي دي نو دا داسې شو لکه چې عربي ټکي نو تول کوي تاسو بالقسطاس المستقیم پاغه تله نیغه باندې مطلب څه شو په ناب کې او په تول کې پوروالي کوي معرف القرآن استاد لوی مفتی دی عالم دی بزرگ هغه وایي دې الفاظو ته وګورئ دلته مراد د دې نه دا نه دی چې صرف په ناب کې پوروالې کوي کمې مه کوي صرف په تول کې کمې مه کوي پوروالې کوي نه هر حقدار له چې حق ورکې پوره ورکوه دا په ځان لازم کې چې په ما څومره حقي هر حقدار ته به موږ خپل حق پوره ورکو په دې کې دام راځي الکه ته سرکاري ملازمې پتا باندې حق سره ازيري د سو بجې ده دا نه چې ته نیمه ګنټه رستو لاړ شي تا خو کمی وک په خپل ټیم چوټي دې سوټ بجې ده هغه خپل ټیم دقه سي مثلا د اتونه د سلورو پورې ستا ډیوټي ده نو دا نه چلته کاویس کا او تورګه پلانې داسې کار دی او پلانې داسې کار دی نه دقه سي بنیغ ناستی د ډیوټي د ابتدا نه تر د انتها پورې ټیټ خپل دغه بکې کدی کې د منس کې لګا غ دغه وکړل دا پکې بیا دغه وک کمی که تاسو لاړ شئ سرم زمون الله بار بار بوزي او دې سعودي ته ورشئ او د سعودي خلکو د خپل وطن سره سونه مینه ده کنه اریان مشي هر سړی ته چې کومه ذمہ واري واله شوې ده بس یې دغه سنیغ ناس الته کمپیوټر ته ناستی په دقه سی بنیغ ګوري داسې نه ګوري دقه سی به ګوري کیمرو دغه ته چې ناستی د ناستی نه درته پاسېدو وخت پورې دقه سی نیغ ګوري که دروازه کې ولاړی څوکیدار پولیس هغه خپل ذمہواری ده چې ورته وای بند بس بند نه بیا مالدار ته اجازه شته او نه بیا غریب ته شته او چې وی کولاو بسر چاته کولاو دغه ست مزدوري الکه مزدوري لاړ شي نو داسې مکه وای چې اوس اخوا دی خوا کې اسې کله وې تشمی تاسو لاړ شم او کله وې پلاني لاړ شم روره چې مزدوري د کم ټیم نه کم ټیمه پوري حقدار ته خپل حق پوره پوره ورکوي ذالک خیر دا ډیر بهتر دی و احسن تاویلا او ډیر خیسته دی اخیری انجام داغه نن خو وته دوکې موکې او کې ګټه بزیات او کې خدا به برکتی ده یو بل مسله دا ده ولا تقفو تمزه قفا یقفو د چا پسې رستو تلل ولا تقفو تمزه ما د هغې خبرې پسې لیس لک به علم چې نیوی ستا د پاره پاغه علم مثلا ته خالی ووري چې پلانی سړی د سکار کړی دی ته واپس مت چې تم اوس نغاره ډانګې چې او پلانی د سکار کړی دی او پلانی د سکار کړی دی پرز د قیامت به تا نه تپوس شي چې تا به وی پلانی سړی د سکار کړی دی نو تا لیدلی یا پلانی سړی د څه خبره کړی ده نو تا نه به تپوس شي چې تا دا خبره ته اورېدلې وه کمې پورې چې یو خبره درته مکمله یقیني نه معلوم دا مه وایه چې خلکو وې داسې او خلکو وې داسې کو دروغ نو بیا ولا تقفو تمزه ما د هغې خبرې پسې لیس لک به علم چې نوي ستا د پاره په هغې باندې علم د سترګو نه به دې مسوال شي څه دې پې اورېدل ټول ورځ دې به دې موبایل کتې که نه قرآن به دې پې کته سوچ او فکر په زړه دې څه کول بله مسله دا ده ولا تمشي فی الارض او مزه ته په ځمکه کې مه ګرځه په ځمکه کې مرحن په تکبر سره استاد صاحب وی خریمه خریمه کوګوګ رواني یاره غټ د الله لعنت په هغه کس وي چې دا پیکې به هم پریښي لکه د اجراګانو سر دغه پرتوک به زوران کړي خنګري به پټ او داسې به کو ګوګ رواني داسې کو ګوګ الکه س دنیا دې په بل اړولې دا او ته یې سو قران مجید بیانې چې دا داسې خریما خریما رواني نو بیا د کم ځای نه دغه شو ته درون شوې ولن تبلغ الجبال او او به نه رسې ته غرونو ته طوله په اوږدوالي کې کل ذالک هر یو د دې نه چې دا کم تاسو ته بیان شو کان سیئه د ګناه ده د عند که د غوږونو مسله ده که د سترګو مسله ده که د زړه مسله ده دا هر یو چې دی کان سیئه د ګناه ده عند ربک پنیز درفستا مکروه بدا ذالک دا مسله چې وشو مما دا د هغې نه ده اوحا الیکا چې وحې کړې ده تا ته ربک ربستا الک هغه کم شی دی چې تا ته الله وحې کړې ده من الحکمت چې هغه دانایی ده او پویه ده آخر کې بیا مسله ده یو ظلم عظیم دا دی چې د الله سره شرک وکړي یو ظلم د بنده سره دی یو د الله سره دی د الله سره شرک ده چې هغه د پاره شریک ثابت کی ولا تجعل مع الله تمگر زوا سره د الله الها آخر معبود بل ولی فتلقا فی جهنم تبا اغرزول شی په جهنم کې ملومن په داسې حال کې چې تبا ملامت کړی شوی مدهورا رټل شوی بی زجر دی زجر کافرو بوي الملائکه بنات الله ملائکی چې دي دا د الله لوریانی دي یا خدایم په خیر کې دا سوایي اف اصفاکم ربکم ایا غوړه کړی تاسو لرب تاسو بل بنینا په زامنو الله تاسو له زامن درکې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړه یا الله ته رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي را ته خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د حالات اصلاح وکړي رب توفیق زمونږ سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر اسلام په حدیث هم پوی کی رب د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب قران او حدیث زمونږ د پاره نصب العين وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت په دنیا کې هم راته راکړي زمونږ بچو ته هم ورکړي زمونږ کورنو له هم د دې خیر برکت راکړي ربه د دې خیر او برکت په قبر کې هم راکړي ربه د دې خیر او برکت په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر او په پولي صراط کې خدای د دې خیر برکت مونږ ته راکړي خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو د دې قربانۍ اجر په دنیا کې هم ورکړي په آخرت کې هم ورکړي سره زمونږ نه الله په خپل بچو په خپل کورانو خوشاله کی الله ورته په حلال کاروبار کې خیر برکت ورکي د زړه سکون اطمینان زمونږ د ټولو نصیب الله وګرځي د هر قسم پریشانو حادثونو الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیمارانی رب ته ورته شفا کامله ورکړي رب ته ورته شفا کامله عاجله ورته ورکړي د بازار خلکو د قوم تم دعاګانې وکړي چې الله پاک د دین سره محبت پیدا کړي د دین خیر او برکت الله د دوی نصیب وګرځي وصلی الله تعالی